شرکه دولا اربحه مصنف دې کې تفسیر کو کنه چې سرنګې دې دولت سرنګې و دې یا کې دې سرنګې وې که مشرکین دولت په کومه طریقه باندې و دې يهودي دولت په کومه طریقه و نه سورا و درنګ منافقین او قران پاک کې سرنګې دې کړه مقابله کو مشکین دلالی وشلو چې مشکین شه گمراهی کنه شرک و تشبیه تحریف انکار آخرت او درنګ انکار رسالت دا ډېر بعید ګڼل کنه چې آخرت ته سړی مړ شي بیا ژوندی شي او د نبی اسلام پیغمبري ډېره بعیده ګڼله چې دا پیغمبر شي هغې بوه دواجې ترې کړي دي کنه چې ویلې بعیده ګڼله هغې بیان کړلې قرآن پاک ته رسالت حقیقت ته بیان کو چې رسالت حقیقت څه ده دا خو یو وخی وی چې انسان ترسي انسان نه ذات خو نه به سره بدلېږي چې انسان دا بدل شي سره کنه ادا فرشتہ شي ملائکه د شي خدای دې نه جوړ شي یاذ بالله کنه د مرزه چې پرودګار نه وحی وترسي یو وخی حکیم پاکستان طریقې دی وا محله طریقان دو کنه فرشتہ وی تر رسول دا غاسه کنه القا قلب ته وچی نو ورا الحجاب وی بس هغه سړی رسول شو دا نه چې رسول ذات ته سره بدل شي لکه دی عقیده چې وه چې نه رسول خو به داسې وي که نه چې ذات پې بدل شوی خو به خروف پې نه کو چوک پې نه کو مادي اثرات نه به مبرا وي که نه وژیړي ترژیړي بنا و دینه شابتي نه به نه وي که نه په عرش به پاسوي په پکي باندې بچار کولوي قوت پې پشه يهود ګمري ذکر اليهود وقد كان يهود آمنوا بالتوراة وكان من ضلالهم يهود ايمان په تورات وروړه وو خو دې د ګمري بیان دغه ده يهود وو چې هغه ايمان په تورات باندې وروړه وو د عيسى عليه السلام نه مخشه د کوم کتابونه چې نازل شوي دي هغه مجموعات عاد عتیق وتی وی عاد عتیق ډېر کتابونه دي دا باندې خو پاشي بیا دوی ډلې دي دا د عتیق شری عیسی سره مشرکین کې تبینا دي په ځنه باندې تقریبا تقریبا اتفاق ته چې دا صحیح دي په دما مسیحیون نصارا به عالمون چې دا صحیح کې تبینا دي په ځنه شری اختلاف تا خپل دا کې تبینا صحیح نه دي چکیم دی صحیح بیلی پاغه شیداغت غاټه پنځه بوبینا یا کتبینا ویلا هذا هذا تقول كتبنا هذا جدو ترجمه كي بدا بايبل بلي تكي سب قدم دير تحقيق كرا بايبل سو قران تك دا ټول دې کنه د يهودي و د نصراوي چې سم کومه سمو کې تبینه دی بيدي مجموعه بايبل ده تورات هغه چې په موسی سره مدر نظر و دی خدای خبره چې تورات ا چا مجموعه ته وي خو اصلي تورات هغه ده چې په موسی سره باندې په کوه تور شي یا په نره ځای شي پر نظر وا تورات ته سیمه دا خو پابه نه وا کیسه هور څه کنه بیا شي ورګډیر دا ورګډیر دا اسکن تورات نوم بدل شو د سره پاغه عیسی علی السلام کتبه شاه چې کیم دی ویل چې دا کتبینه دی پاشه انجیل مرکز ته انجیل یوحنا ده انجیل متا ده او بل انجیل یوحنا مرکز ته او متا ده او بل لوقا ده انا جیل اربعه وي توي ډېر انجیلی نه وي دا چې کوم مشبردون به وي یو به دا وکړه چې مو سره دا انجیل بل چې و سره دا بل چې مو سره دا ستره جګړه وه ځنه جوړ کړی سره بیا په دا طریقه انتخاب وکړو چې په میز باندې کښې شول ټول انجیلی نه بیا امیر جوړ په ولوړ په ولې چې چا ولا کیوټه شابه کړي چا ولا پوت شابه بیا پوت شابه بنجیل وي پاره په ولوړ په ولې د خلویر پوت شو نه را کیوټه شول دا غا انجیر شو د عیسی علیه السلام لا چې اس اس دې پته وې چې کوم تلاوتی نه کو حالانکه انجیر خو دا چې عیسی علیه السلام تکیم شو کنه هغه دا یې نه د باورا یې تنجیر شي وته ولا يهودي په تورات باندې ایمان وو هو کال من ضلالهم دې دې ګمړې نه دا غوا دا وکنه غاټټ مفاسد په دې موجود وي تحریف هغه تو احکام چې کوم په تورات سره لري اصلي تورات سره پاشه تحریف وشو درنګ کتمان آیات زنا کنه آیتینه پټ کړل آیا په کونه ټی لون دې کړل کنه چاپخانه خو وینا ولې خو له بوګته به لیکل شو کنه چې کیم دی دې مزاق سره موافق دی آی لیکل چې کیم مزاق سره موافق ابي پکره شي شي پونیه ابي نری اصله کتمان آیات او درنګ الحاق مالی سمنها زون نه رخ پلا ور ګډ کړی وي زون نه ور دي کړی وي او چې کوم احکام ذکر وي په تورات کې کوم احکام وروغلي وي په احکام باندې عمل ونه پاغه شي کنه کوتای کړل تکثیر په تنفیذ احکام شي کنه احکام باندې چې دای مل چې دا ذکر تورات حکم ده تورات شي مشتا حکم شو دا حکم شو دا کوم په باندې به عمل ونه پوت شو او دا رنګ عصبیت شدیده خپل دین دې پر کنه سخت تعصب دا پرې شو پوت شو امیر د نبی اسلام نه یا د نه عیسی اسلام د رسالت نه انکار او اخلاقی دغه چې انتهایی بخل انتهایی کنجوس کوم خرس او بخل دا پرې شو په یهود شي تحريف د احکام تورات ده سواء كان تحريفا لفظيا او تحريفا معنويا هكا تحريف لفظي وي او كا تحريف معنوي وي دا په دې شروع غلا ده قرآن پاک دې دغه پردا پاش کړل چې کنه دې ګوته په تورات شو ولې يحرف الكلمه مواضعه ونسو حزم ما ذكر به بار بار قرآن پاک شي کنه دې تحريف ذکر شو ده ا د ي ن لوس و چې تاسو به د تورات به خلک ته بیانوي څه کنه ولا تکتمو پټوي څه بنا وفنبذو ورا ظهورهم کنه کنه پکې چې فنبذو ورا ظهورهم بیان نه کولو هغه یې نه پټول کتمان آیات کې کړه ده والحاق ما ليس منها افتراء منهم اذا تشي الحاق تورات ورکړه ده چې آیت تورات نه وو او په دروي کې چې دا د تورات احکام دي تورات مسایتونه دي عصبیت شدیده لدیانت هم د خپل دین د پر کنه انتهایی ګروه بندی و خپل کنه عصبیت دا چلوله دا چې يهودیت په منې بل نه منه لدیانت هم د خپل دین د پر او بل استنکار د رسالت نبی صلی الله علیه وسلم نه وسوء ادب وطعن په دبنه همی نبی سم په باره شي به کنه سخته ګستاخی کړی دو او تانه به په لګولې دي کنه ارسلت هو پرېږ دا کنه چې ډېر او انتهایی کنه ګستاخانه الفاظ به پر سبول نبی سم به پر الیاذ بالله بل بنسبت لرب تبارک تعالی دا مره کنه دې دغه مزاج ګډ وشو او دې په طبيعت شي دمره دیګه بعد اخلاقی نه تغیر رغلا وکنه چې الله تعالی په باره شي کنه بس دې اکید دې مرګ شو لکه یو اهم معمولی ون انسان الیاذ بالله کنه د الله په باره شي به کنه ګستخانه الفاظ استعمالول ان لا فقیرون ونحن الاغنیاء او کله چې بل ید الله مغلوله دا ټکی سماله ولا رب پر کنه و نبی سم بارش وی کنه چې سمعنا وعصینا کنه ان تحريف ملبزي قد كان في ترجمه التوراه ومصالحه لا في اصل التوراه وهو قول ابن عباس رضي الله عنه تحريف متعلق دعاء نظري دي علماء تحريف دعاء قسم ديو تحريف معنوي ده يو تحريف لفظي ده تحريف لفظي خو يو دا صرف ده تغيير بكلمات چې هغه ټکران کې چې کوم اصل ټکا ده په دوی باندې بل ټکر وري کې دا تحريف لفظي ده دا تحریف نه دا چې اصل ټکا پوتې کې بل وی غیتا یې وروړي کې یک لیکلې وی په څه پرولي کې چې دسونه جوړ شي کنه ایک د ننګړه نه خو څه پر وروړي کو کنه خدای خلاص وسري دی ایک نه جو خنده وسه لاتی وسري دی او یا دا غته چې په لفظي دا چې کنه هغه زنا کلمات رانګ کې زنا پرېږدي ټول اصل رانګ نه کې او یو تحریف منوی ده چې الفاظ په خپل حال باندې پرېږدي خو مطلب یې غلط بیانوي تفسیر یې غلط کې مطلب یې غلط بیانوي چې که نه دې ترجمه دغه ده د مطلب دغه ده دا تحریف معنوي ده یهود تحریف معنوي کړو که تحریف لفظي کړه ده جمهور عالمونه دا راځو چې تحریف لفظي کړه ده تحریف منوي کړه ده یو قسم نه دی لوس نه نیوله یهود تورات سره او ځنه عالمون فرمای چې نه تحریف لفظی نه کړه تورات عبارت په خپل حال باندې پوتو تفسیر او طویل به غلط بینولو مطلب به غیر بنو شاه صاحب دارای دو وقت تحقق لدى الفقير ا مو څنګه دا خبره سپېته فقير نه ظلم مراد ده مو چې سمره تحقیق کړه مو څنګه دا خبره سپېته چې ان تحریف مو لفظی يهودي لفظي تحريف هذا هو چې قد کان فی ترجمه د تورات و امثالها تورات په ترجمه شو هغه او دې په امثال شو الفاظ یې رنګ کړی نه دي یا نه یې رجوع کړی دي نه ولن کړی په ترجمه شي دا دا تحریف لفظي و لا فی اصل تورات او دا کو د عبد الله ابن عباس صاحب دا هغه دره و هو اکثر یې کې چې دا تحریف لفظي خو په سترګې لیدل شي چې کنه تخریب لفظي خو سوا ده پشه د ابن عباس به چې کیما خبره کړې دو سورته بقره شه واقعات چې کله کوی تور ته مسای سملو شو هوا چې تورات ته ملوي دلو بیا غش په تلاش کا سات چې کیم نو کباب ولي وي هغه نه چې کله روغل تورات ته ملاو شلو بیا هغه متلک چې کیما خبره وکړې نو کبابه چې ټیک ته تورات خو ورکړو خدای پاک مش کنه هغه خبره ماتره ور به ده کنه خو دا ټکیا پس شي چې کافر عمل نه پس کیسه کنه ابن ابن عباس یې متلک ویل چې دا تحریف کړه دا دا مطلب نه چې بالکل تحریف لول الفاظ بدل کړی نه دي اې دې کنه مصنف رحمت الله چې ابن عباس به هغه تحریف لفظي نه مانی حالانکه هغه هغه بری شي خبره کوي مطلق کې تخریب بری شي خبره نو کړی کنه چې بالکل دې کنه ګوت نه پښوالي یا برتنه بدل کړی نه دې نه باس متهم مطلق سندي ویلي هغه صرف دا یو کې مطلق کې کنه چې دا تخریب به وکړي نو کباوه و تخریب المعنوي هو تویل فاسد بحمل الايه على غير معناها بتعصب تخریب لبریدا چې ترجمه بالا تکه و تخریب منوی دا غدا چې طویل فساد وکړي به حمل آیت غل آیت منها د آیت چې کیما منا دو کن اینا بدلا منا وشه او به تعصفین یک اجروی دی وجنا یو خدا دی چې ایو لفظ ظاهر منا یوال پښتې دي ظاهر منا یواوی چې کی ما ظاهر ته معنا باندې میږي هغه یې بل نه معنا دو تی مطلب بیان کې چې دا مطلب نه ده دا خاص نه ده کنه عام دا یا د عام دا خاص ته د مطلق نه مقید ده یا مقید نه مطلق ته ځکه چې تعارض شي بل آیات سره میرا کو کرے پاش کاس بھی کچے دویا یاتی تعارض رسی بی آدی کا ایو آیات مطلب وشے چے دیگے مطلب دانو دا چی دا کیم کنا پس ہر منی میری خودی تا تخریف نوی ا دې دا مطلب ده چې کدا څه شي وی کا چې وې شده شده قتل کړی و د به دا شده په ویړ نه نر به نه په باندې ویړ نه چې مو شده خو قیمتي دو دا کنه زه خو دا شده باندې پیر نه پرې کوم زه خو په صاحب باندې ویړ نه لکه چې دا واقعا دا څه وا بلکې په دا ول سبه دا غاون صاحب ویړ نه کنه یا یو مریا وی چې شو دا بل مریا قتل کړه دا د بدن وی چې زه خو د خپل مری پیر په دې مری باندې نه پرې کوم کنی زاری ترجمه میرا بدل کړه ودا تعصب پانه د وجه ده دغه کنه د مصلحت د وجه نه چې کنه ان نفسا کتب علیکم القصاص پتوس قصاص فرض ده دا هو قصاص نشو چې کنه هغه مریا یو چې مریا کتل کوي وته مریا نه پوهیږي ته حاصل پونه ویل نه قصاص نه بیا دا هم ثواب نه وروړو یا شدا ورچګا وی شدا کتل کړی وی تاګه شدا نه پوهیږي چې زه خو صحیح پونه ویل د کوتبه لیکم قصاص او د خو به قصاص نه وخصلو ته خو جیتا یو کړو ته حکم صاحب نه مرکو اې سره ټکرا ورشي دا کنه نه دا ټول کنه مطلب دا غو شوې کنه چې مری مری کتر کوي به مری په وړاندې ما په وړاندې ځای سره ورته وشي کتر سره په وړاندې ځای اصلي ما په ځای مذکر ما په وړاندې اې سره به تعارض نه سي ان نفسه بنفسه کوتبه لیکم قصاص وکنه دې خو دا څه نه کړو او بل بالکل کافر ده منکر ده په هر ملت شي که يهوديون دي که نصرا دي که د مسلمون دي که نه الله په کې دې په شفر بیان کړه ده متدین فاسق او بالکل کافر چې مو څنګه دی کې یو سزو نه دو ا کافر سزو چې به تلمر په جهنم شوی کر اې دې پر جهنم کنه جنت حرم ده ولې دې جمع حتی کنه دا به جنت څه څه پرې کنه هیڅ څه نه پسې نیوته او متدین فاسق ایمان خشتا خدای منی قیامت منی په مرو کې ته مینا منی خو فاسق تا بد عمل شو دا دا غوي چې کدل شي چې مو ته خوش دی بو شون د انبیای په شفاعت باندې شکر شفاعت باندې خو سې چې شفاعت وتر پوشي دا غفار کې پار دین شي د ارک نه کوم دې پر دا فرق بیان کړه دا يهود دې پر بیان دا نصارا به شدا بیان دا په دې مسلمان شدا بیان دا وتوعد الكفر بالخلود في النار ولا پک د کفر سره د خلود في النار وعده کړو چې هغه د بچاو طریقه نشته و د عذاب علی وعده سره کړو وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعت الانبياء و د فاسق وطن یې د يرنا د انبياء په شفاعت باندې کنه آی ممکن کړی چې ممکن نه چې اوځي وصرح بذلك في كل ديانه باسم المتدين بتلك ديانته ا په دې باندې تصریح کړی دی په هر دین شه په نوم دی کې دینداری په هغه دین سره کچا يهودیت کې ویل دا کنه يهودي پر دغه بشر تر غلا ده او عیسایونه دې پر دغه بشر تر غلا ده عیسایونه په عیسای په عیسای په نوم ذکر شو دا چې کیم عیسون کنه کیم نصرانی چې کنه مسلمان وی دا یو ور کنه منکر نه وی او فاسق وی بیا به دې په شپاته باندې خلاص دلاشي و د قرآن پاک شي مسلمان په نوم ذکر کړي یا مؤمن په نوم ذکر شو دا هر مؤمن کنه یا مسلمان کنه چې هغه فاسق وي ګناه ونه شوی کنه دا به کنه جانم نه خای په خلوص کو یا په مره په شباب په خلوص شي يهود څه وکړل اې دې کا یاد شه فاثبت ذلك في تورات اليهود والابرين دانا منا فرق يهود في تورات خالص يهودي لپاره او د ابريني لپاره خاص کړو کنه په تورا شي يهودي نه يا په يهودي سره بشو يا په کنه ابرانيون سره بشو ابرانيون دوی چې دا مقام صرف میش دا کان چې میش کای ګناګور صاحب خلاصېږي په میش کې کوم ګناګور وي يهودي وي یا ابراني وي کنه هغه به کړه په مرور په شفاعت خلاصېږي دا يم نصرا نه دی وشالي مسلمان یې دیګه ولا نه دی وشالي کنه په شفاعت به صرف میش خلاصېږي منات حکم ایمان بلا دا ایمان بل یوم الاخر دا او ایمان به نبی دا چکرا چکیم پیمار چاته رغلا دا هغه د یهودی پیمار وی چې پای ایمان وی کده نصراوی کنه پیمار وی چې ایمان پای ایمان وی او کده که امت ولا کړه امت یونی چې په خپل پیمار ایمان وی بیا ا ګنا به وجود کنه ګنا د کړه وی کنه دا په شفاعت نو سدل شي منات د حکم هغه ایمان ده په قیام الله بده په قیامت بده ایمان ده په د نبی بده چې کوم نبی ته رغلوي او انقیاد د پیمار دی پره او عمل ده په شرع د ملت بده سموت ګډ سامل کو په خپل دین بده اجتناب کو دینه وحینا بدا مرات حکم چې پچاشه موجود وي اې د پر دا فرق ثابت ده هدا شفاعت شه حساب من دلا شي کنه په شفاعت باندې ده اګه يهودي و که نصراني و که مسلمان و بس هغه جنتی ده ځکه چې مشته په تورات شي مشته دا وعده شوي دو تاسو په شفاعتې باندې کنه زه خلاصوم ونخلص شفاعت الانبیاء من وتخلص شفاعت الانبیاء من عذابه ای مرونه شفاعت په بیا کنه د عذاب نه خلاصوي ولا يمكن في النار الا ياما مودات په یشه به وخت درې مګر په ګان غړي ورې بیا به تروي کنه و ان لم يتحقق ذلك المنات اگر کا پوسا منات ني پشه کا ایمان ني ويا پشه اگر که د اقامت له بن ایمان هیڅ بخره نه وي سره و اگر که هغه پیمبال چې ته مبوس ده کنه اګر سره بن ایمان نه بیا چې یهودي نوم لري یا عبري نوم لري کنه اګر دا بخره شته به په شپته باندې خلاصېږي ټینګه دا خبره دی نه یو کنه فواد خطا صرف دا خلاص خطي ده وجهل محض وخلاص جهل ده وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على تم وجنه محافظ ده به دې کنه هغه تورات چې دا تخریب کو کنه پات کېته به خاموش پته کېدل شي کنه ا دې غلطي جواب تکړه چې تورات شدا کې سانشته کنه پاک وویل کنه بلا من کسبا سیئه و احد بی حتیتو چې چا کنه سیا کړی وي ګناه کړی وي په دبن کنه خپل خطی خطاب باندې کړی وي شرک کړی وي او خپل خطیب هم نه خطا کړی وي دا صاحب نار دی که يهودي وي یا صاحب نار ده نه وي پاشه همیشه همیشه دی پروي چونکه قرآن پاک مهیمن و نگهبان ده محفظ ده د تورات انجیل دی دی که ګډ بډو کو په تورات شي کنه قرآن پاک پاغه باندې رد وکړو چې دا کنه تاسو تخریف وکړو دغه منات حکم کا موجود وي ایمان کنه موجود وي مسلمان ایمان ایماندار تر شي وستا ټیک دو بیا ګناه سره به کنه تو سره بیا انرمه پالیسی و اختیار شي کنه په مرونه په سپاتې به خزره خو چې ایمان وي او په توس پر تلان دا خو که يهودي وي کنه نصراني وي کدا دې امت ولوي کنه اره راست باید نه بالا یې راست کنه شخصي دې چې اره راست باید نه بالا یې راست کې کافر هم اذر وي صورت چې ماسته سی خلیار په چار دوه نو خو د اخیخ وجود نه کنه په بړې باندې خلود وکنه چې مو سیراب کړل مو بړې کړې دوه کنه اره راست باید نه پاله یې راستو که کافر هم که کافر هم زرو یې صورت کې ماستا کافره په شکل شو د میر غوندې دا اوس دوست په میر غوندې دی کنه هو چا جهنم ته سي ځکه چې هغه راست لیارې سي خند لیارې خطو دو ومن جمله ذالک او زنا دې جمله دې تحریف معنوی نه دغه ده انه تعالی قد بین فی کل امه احکاما تناسب مصالح ذلك اثره او دا رنګ دی یخ کنه علما اخته به چې مردوړې شو سبې کړل او د سینه یې په شي کنه ته ته باندې نه په شي کنه او داس په دې کړو جماعت ته به تلې هر دې کله مين نه راو کېدو هغه چې کیم اګز مونږ سره کیم کنه احکام مصلحت لرلو احکام بده کنه که يهودي احکام یې بن سره دې پر خپل احکامي و ایوه دین دې مسلمان دې پر کنه خپل احکام دي ورویت فشتشی عادات القوم صالحات ولها شو دا په احکام شه په تشریع په احکام شه عادات القوم صالحات اې د کوم هغه نیک عادت له خاص په شو ده هر کوم چې کوم نیک عادت وي خدای په کې نیک عادت نه سره وته جوړ کړه واكد الامر بالاخذ بها و هر قوم ته هر ملت ته امر کړه دا دې کړ چې په دې باندې عمل کړه دا به ټینګ ونسه و ادامه العمل عليها و امر ته کړه دا د دوام د عمل په دې باندې چې په دې به همیشه عمل کې خدا دوام حقیقی نه د دوام عارضی ده چې څه پرې ده ته په همباري څه پرې ته کې ته به کنه به په دا عمل وکړه والاعتقاد بها او د ادامت اعتقاد په دې باندې چې په دې اعتقاد درا چې مين دغه دا نشا دغه دو زکوت دغه د حج دغه دا وحصر الحقیقت فيها حق په دې شي منحصر غنه کا چې حق دغه دی دا امر به تشو وو خدا مطلب نه چې بل په هم بار روشي ولې با ته پرلوې کنه چې ناز هو کنه ایبن نه نه وره کنه دا مل مين دا و دا مل رشاد کنه بچا ولا بالکل مننه دا مطلب خو نه اے ما لم يأتي نبي آخر چې سپر بلک ما نوی رولا امر په دې عمل ټینګ شکنه وما لم يكشف ستار عن وجه رسالتي چې سپر نوی در شي پردا د مخته بل په همارنا کبل په همارا جواب سو اے کې کنه چهره مبارک کنه پردا لری شلا او حق په همار وکنه د احکام د بدلوي به پس سي وکنه بدل به بل مطلب خداو يهود کنه اګه نسو کړ چې محکم دې ته ذکر وي او کوم تاکید په شو کنه چې دا ټینګ وسه دا حق نه کنه چې بل په مر ولا کنه بس نه نه وشتنه ولكن يهود حملوا ذلك الاستحاله نسل يهوديه يهود دا حمل کړه په استحاله د نسل باندې چې يهودیت نه منسوخ کړي دا ناقابل تنسیح ملت ده بس دا یو د قیامت تر څو دا دین دا و دا کنه په مریدو وکانه معنی وصیت تمسک بیا هو الوساط بالایمان بالله وتمسك بالایمان چې کوم دې ته وصیت سو اته مسوک او د عمل کنه پیګه یهودیت باندې هغه وصیت منه خدا وکړه چې تو څه کنه ایمان په لاول لري سره او دا عمل ټینګ وڅې دا منه وکړه دا منه وکړه چې باسو کنه بل سموي دینستانه نه بلکې توپستا نه بل په همباستا دا منه خو دې وصیت نه وکړه الله تبارک وتعالى انبياء ته شرف ورکړه ده د انبياء چې کوم تابعین دي اتباع دي ملګری دي اصحاب وتابعین بیا خان چې په کفر کې عمل شي د انبياء متابعات کو کنه اته شرف ورکړه ده په هر دین شي په وسب ته مقرب سره په وسب ته محبوب سره الله پاک خپل مقربین بلی دي هي دا غا استلا پار دین شکه یکه یهودوی کا نصراوی کا لکه یو متولا دی کنه پروردگار چې کیم کنه نیک ادبا دی پیمرون یا یې پیمرون نیک ادبا هي په خلی نه میو دکړی دی ان مینا چې کیم دې څنګه شیاوی سه مدل به ای حبیب ټکا کسا یا خلیل ټکا کسا یا کنه د ولی ټکا کسا کنه چې دا به اولیاء دي کړه پښه اولیاء دې کړی دی دا به اولیاء دي مو دوستون دي د الله مطیع وي سلمندار وي که هغه بیا نصراني بیا ا د پرا بیا کنه دا ټکا محبوب ټکا دا یا خلیل ټکا دا یا ولی ټکا دا یا ابن ټکا دا کنه او که ایو دین ولا بیا کنه چې الله دې پر منکار دې ته به دور وی کنه دا ټکا دې پر صبر جی په خپل اصطلاح سره دې په دې نو په دې چې دا خو دې هر سره د صفت انقیاد صفت خضوع والسير على حق الذي انزل الانبياء ورنه کل کولې دې پني کې نه کنه او نه کنه فدا حضر قران کریم هادي شبات الله ته موجنه قران پک دا شبات په کامله طریقه باندې کنه باطل کنه کار کړ قد خذا قد خذا نه فدا خذا باطل کو غیر پک دا شبات په کامله طریقه باندې په دې کې کسان له کچې تاسو ابنا اولای کان تاسو احبا وي کنه کول فرما يعذبكم الا تاسو به عذاب لري کوي چې تاسو په پک زمون وي څنګه دوستونه وي څنګه یا د کنه عزتمن مذهب غوښتو کې پر ځن احکام پټ کړ چې خلک باندې به ډېر نه لګیدل ا مسله به نه کړه لئلا يتلاشى اعتقاد العامه فيهم هغه دې پر چې د عام خلک اعتقاد مو به ترک پر ګندان شي ولا يلام على ترك العمل بتلك الايات ابي جو تولى دې پر چې به خلک کنه علمونه کړي په دې باندې کورې مو کار کړی وي مخ ته راولي درولي وي کنه د ورته غریبونه با خو نه خوري دا څه کړ کنه یې جواب ته ولې چې بیا ابو شالمونه خو نو موړه ده کنه اس کزا مسله جواب ته کوي به چې مو شالمونه خو داس نه کړی دا به مسله چې نه جواب تکړه وکانو یخونه تل کلیات خشیت الفضیحه ارسوي د ډوره بدايت نه جواب ته ولکره په شرمدل ومن جمله ذلك ان الايات التي فيها بشاره ببعثه النبي في اولاد حجر واسماعيل السلام زنا د مجموعه د تحریفنا کتمان آیات نه دغه دي چې هغه آیتونه چې کنه اې د نبی اسلام د بشرت په شویر کا شو دا چې اخري پیغمبر پیدا کیږي اولاد حجر او د اسماعیل اسلام شه او التي فيها اشاره الى وجود مله يتم ظهورها وشورتها في ارض الحجاز هغه یتینا چې پیش دا زر زر اشاره وا چې دغه پیمبار په ذریعہ به کنه یو دین پیدا کیږي هغه دین به کنه یو تم ظهره ایګه ظهور به پیرا کیږي و ایګه صورت به کنه حجاز په علاقہ شي وتم تر او به حاجی بال عرفه من تلبیه دغه ملت په ذریعہ باندې به دغه کنه عرفات غرینه به تلبیه نه کنه ابه گونج کو تلبیه به ویل شي دا عالمي دي وای ام الناس ذلك الموضع من اقتار اذا نه به ټول خلک امامت کو کنه د ټول اقتار هم سره به دین امامت کړي دا مقام اعظم به کنه مرکز وي دا یقینا ثابت په تورات شنن تاریخ حرف تورات شتا فکان يهود يتاولها يهود په دې تعبیر نه کوي دا غدي کنه هغه کتمان دا دا مطلب نه بیان چې کوم کنه مطلب د خای په کو چې اخري په مار پیدا کېږي دا علامات وکنه هغه په مار علامات وکنه چې تلبیه به وی په حج شي کنه او دا حجاز به مرکز وی و هغه ملت په د په ذریعہ باندې بالکل تام ګرځي ټول دنیا امامات په کو و چې دا خدای په خبر رو کړه چې دا څه به کړ پیدا کېږي دا نه چې به حق دیني تاسو به کړ بیا عملا کیسه دا اخبار د یاسو په شونګي چې دا څه به پیدا کېږي کنه ان ته سه پر سر د دې به دا جوړیږي وا فکان يهودي تاولها بان ذلك اخبار بوجود الكلمتين دا غي فاتر کول دی وجود به چا شي ملت په دې کېږي وليس في امر باتباعها دا ماته خونده چې تاسو به پسې شي تاسو اتباع کیسه وکانو یورددون هذه کلمه ده به دا خبره کنه اړوله اړوله دا خبره به کله ملحمتن کتبت علینا ملحمتن کتبت دا یو جنگ عظیم ده چې میر باندې فرض کیږي کنه فرض شوی ده دا یو جنگ ده چې میر باندې فرض شوی ده کنه ټیک ته تورات شي دا خبره ذکر دی کنه چې دا سړی به پیدا کیږي وابه دا دوا کو په مری ودا څه کنه ملت په وی ودا څه به کم دین چلوي کنه خدا خو میر پر سردبی وشوي چې تاسو پر یو سردبی روانه دو کنه تاسو به سره جنگ به کیسه دا ته ویل به کنه که چا به حق دیني تاسو به پسې صحیح تا دا کنه تحریف تا علامه ته چې ما اجهلهم سرت جهل کوم دا يهود هل يمكن ان تحمل منة الله تعالى على اجر اسماعيل بهذه المبالغه دا ممکنه ده دا لا پک چکی منت و احسان ذکر شو دا په حاجر باندې په اسمیل سم باندې کنه په دې مبالغه سره چا ده په دې خمس کې منه یو تو کړلا چې دا به تاسو یو کنه خلاف دین چګیږي کنه او دا به تاسو پر یو سر دردی بي افتراء و د افتراء اسباب دي دخول تعمق و تشدد على حبارهم و رهبانهم تعمق منا زور زور دي بدل تشدد منا سختي کړم دا تعمق و تشدد دې چې کوم احبار دي عالمون دي او کوم پیرون دي کنه پابند نه وته ودغه په پیرون عالمون شه دا تعمق عادت و د تشدد عادت و دا په دې باندې نه وته ده په هغه غالبا په مشکل شبر روایت تیر شو د ابو دردا او د سلمان فارسی ولا کیسه تیر شو ابو دردا او سلمان فارسی په مشه موحات و سلمان فارسی رو شو دا ډیر می د بعد ابو دردا د کرا ابو دردا مری سره ولیدا سره کنه خسته خاله و ډیر کنه رشا پښتنه نو کچ دا صدر شو دی کنه خطه دې رګندې وبستې او سره خسته خاله یې سره پرګنده یې کنه وچ خو تو ورې ابو دردا کنه هغه دنیا نو خوښوي کنه زونه ملنګ جوړ کړل په مټال شو مشو ملکنه هغه چې سملی کنه مړې سره خوړه سمستو دای په مخ نه پرته چې کېدو ابو دردا په دې پیسر وچ کښینه نم فإن لنفسك عليك حقا ځون په توګه حق ټول په خېبینه کې کنه مسترګې دې ورنوتی دې سترګې دې کنه سره کوتې شوې دې درکنه رجا به عرض رلان شي کنه نو چې کنه پس پتو حق عرض رجا معنی څه کنه زیوت نه دی د ودې اسم رجان څه چې وځه کنه خروقه یو رجان څه چې زیوت نه درې کنه دا که څه چې ټول عمر رجان او ټول پای بدتی نه کنه پکې ولا ما ټول کا کنه ری ختم او غندره جمعه مو غند کنه اې دې نه خو د دین مسخیر کنه نبی سم ته خبره وسه نبی سم ته چې سامان صحیح وي ته دې رام سره وي تکړه کنه دا د تینه په يهودي نه سره شنه وتی وي ا د ا کتلی دی بیا زون نه ډېر احکام دی کنه په ورکیاس کړی دی بهر د نس د شریعت نه شی تر پسند نس نو مثلا دې څنګه رجم ذکر شو ده چې ځاني مقصد بي ادا سنسار شي ځکه چې دا ازنا نه کنه فخش به حي چار نشته دې کنه ډېر مفاسد لټيږي انتهایی په معاشره دین انتهایی کنه نقصان یې جوړیږي یو بدی انسان مې طبیعت د نشي برداشت کولا چې چا په خلی من غلط ولګي چا دې برداشت وکنه نو سی بدی دو خلک سره په ویډي پار دین شکنه پار کوم شي په دې باندې کنه بعد هغه په دې باندې مارګ جوړیږي بلا بچای په دې شي کنه هغه پلور نیوي هغه ضیاع شي تربیت ته سکنه وی کنه سمره کنه یو انسان دا ضیاع شي یا مرشي یا کستر شي یا کنه به تعلیم به تربیت به کنه نه نقصانات سزا په نه جوړیږي ځکه نه کنه دا په مصلحت وو په دې رجم شه دې دې سره نه لګولې دي چې دا رجم چې مقرر ده خو پیدا دې پرمغه چې پدا شه هې دې معاشره پیدا دو اس کا پیدا پدې شي چې په ادم رجم شوی ایسو د رجم نه نقصان جوړیږي کنه چې سنسار یې کې کنه ا د ن قصان جوړي دي کنه خلک هغه بدی باندې وړي کنه چې دا اروین سه کنه چې دا سنسار کې سکنه قبيله یا لری کوم لري کنه ستره بدی جوړي دي کنه ایسه علاج له کنه کړې ته مله شو مخ ته تیر شي کنه رنج مله کې ځکه چې پاوشه مصلحت تا دا دې کنه اکیاسی نه وی کنه استخسال و استنباط خو میرا کی مثل استنباط تا کیاس تا کنه خو ایسا لکه د یورپ ولا پروپاګاندا فکر چې دا غا کنه اسلام هیڅ کوم حدود ذکر شوی دی دا وخیانات زګونی دی ای وخت را دا مناسبه وی ولې کنه ولې خو نوی دی دین ایجاد کول وی دا خلې بندول وی دی شکنه ا دې خلې بندول وی دی بیا او خدای سره لیکي وی کنه خدای نه نه چلیږي چلو خلې نه پرکوا یا کنه په کونی باندې سم سرکوا کنه په کونی باندې ولا بدل لشي د احکام د بدل شي کنه اسه دغه زمونه سره کنه د احکام پیټ دي دا نه سره پیټ فاتباهم الحقوها بالاصل ا دغه عالمونه چې کوم ادبابي چې د چا کې اسینه وته کړی وي ا دغه کتاب سره ولاګل د احکام چې دا خو کنه اصل سره ملحق کړل زعما منهم ا دې د خیال د اتباع چې ان اتفاق سلفهم على شيء من الحجج القاطعات امیر د اصلاح په پیوشي باندې اتفاق دا قطعي حجت ته اگر ککن آیات نه خلاف یا دا قطعي حجت ته دا اصل سره بالکل کړ ولا غول او دا د فای حکم ګڼلو فلم يكن عندهم مستند في ان كان بوت عيسى الا اقوال سلفهم چې پښتنه نه وکي يهود نه چې ته عيسى سم ویل پیمار نه منه وای چې امیر مشروع نه داسې ویل دي کنه هغه داسې ویل دي و اما تساول فی تنکیز احکام تورات د احکام په تورات شي کنه هغه په تنفیذ شي کنه تساول مسالکل سستی کړل چې شمپوشي کړل و ارتکاب د بخل ارتکاب د خرس فزائر ا دې اسباب خو جواب دي چې دا ویل راځي کوي چې انه من مقتضیات نفس الامارات دا خپل د نفس امارات را هغه تقاضا دو کنه اخو مشته دا مرض در پېښته امیر لار مدینه پوتې دي جامل مدینه نه پوتې دي رشیر نه پوتې دي کنه دا چې مثلا د تکه چې مين ما کا یا رشا ما نه سا کنه یا د کوت ما پرې کوا کنه دا د خپل نفس امرا ولا کنه هغه مطالبه دو کنه امیر نفس امرا هغه د توه محکمه شکر سستیر نه پیدا کړو ويا تغلب الناس جميعا او دا غا مقتضيات نو سمرا دا په ټول حال کې باندې کنه غالب ده الا من شاء الله مګ چاته چلا په خوشي قالت ان نفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي دا مرس می شاشتا ځکه چې نفس امره دې میر ولاده کنه کې ما احکام چې په د بوج لګیږي کنه با شي پاسه ستیر دا وکړه چې دا ما کړم نه شکر دا کنه الله غفور رحیم دا خو دې کې رزیله په کتاب کې بل رنگ دی ولاو ولكن هذه رزيلة تتلورت في الكتاب لمن آخره دا تسهل په احکام شي کوتاهی کړ په احکام شي دا سوي چې فرض نه دو دی به تویل کو دی به کنه معنا بدل کړه زون بیا خو زون به کنه ګرامه نه بدل ګرامه ته بدل نه ورکول یتکلفون تصحیح تکلف کو اې دې کنه صحیح کوله په طویل فاصله سره د خپل رضی احکام کنه دې پر توجیه به کنه وکال یبرزون فی صفات الدین واکنه رضی احکام به کنه دین پر رنگ شکنه سکور کول یا دې په شان نه احکام اذن په مرو دا کنه عادتي نه وي دا احوال وي چې ودینه کام کړی دي چا لوړ کړی دي یحیی علی السلام دی زکریا علی السلام د لوړ ودینه کړل نه نه به شي جمعه وغستلې نه شخر کینا کړل لیه کړ بالکل ودینه نه کړل ا ذ ه ك ن ا خوان د زوني كنا د خوان په زون مده حکره و او ذ ن ا ت مرون دي كچي و دينا دير كري دي بل بچي به ډېر ولاد به ډېر وي اچا په مرون شي پکري وا او په چا شي بسيد سليمان سم داود عليه سم د بطريون دي په مرون دي دا د انبيا به کنه په حواله شي چې کوم کنه اختلاف تا دا سبب شو امیر دې پیمار سم دې پیمارین انکار کړ خپل پیمار ته کسي چې مشت مار خدا د تینه به داخل وي او دې پیمار خدا د تینه داخل دي کنه دا پیمار نه ده درک اختلاف و شرائهم نبی په بعض په مرین انکار یو سبب یې د اختلاف ته شریعتیا ده دې مدینه به چې سوي دې رجې چې سمره به یا د کوتم مقدار چې سمره و په میشه د کوتم مقدار بدل دال مدینه پنځه دي کنه رجې سې دي کنه دا اختلاف چې ولې دوی بیان کارو کو چې دا په امبار نه ده و اختلاف سنت الله في امام الانبياء وامثال اسباب النبوة ومنهج في اصلاح الناس حالانکه خدا خود انکار و جنشی که در اختلاف ته شرع کسا یا کنه د انبیاء وکن اطوار کسا اچا مې وکړه صحت لتی نه وی چا ساده نه دی کنه او درنګ چا به شریعت چا به شریعت کنه دا خود اختلاف و جنشی که در انکار و جنشی که در نبوته و د منهج د نبوته په اصلاح کې ناشه والاصل في هذه المساله النبوه كائنه لاصلاح نفوس الناس په دې مسله کې بنیادی خبره دا ده چې نبوت دا د عام خلک د نفسې د اصلاح ته پراوي په نفوس الناس چې کوم کنه کډول رغلاوي کا پکې دا شي وي کا په معاملات شي وي کا په حالات شي وي بیا پر وزګار کنه لا لا انشاء اصول البر والاسم دا مطلب نه بوته کنه چې د بر و د ګناه به کنه بنیادی احکام دای نیوی ته ایجاد کوي چې دا شی ګناه ده او دا شی نیکی ده د بر و د اسم اصول کنه دا غ پیمبار نه دي کوي اصول ټول هغه روان دي کنه د آدم اسلام سره کنه ټول پیمبرونه د بر و دي کنه اسم اصول یو شی ده لکه د عیسی اسلام په دین شي رهبانیت و او زنه منا شي دا باندې پابندی نه وی کنه شخرا او شکشا کنه شو هندا کنه په دې پرې لیکینو تړلې کنه چې خرکینا کنه شما کا شکینا مخ جمع شما وغندا کنه دا به بدا څه خبره ده اصول دې بیر اصول دې سم نه بدلوي تورو کې بدل کو کنه ولكل قوم من عادات في العبادات د هر کوم په عبادت کې خپل خپل عادتونه دي په عبادت سره په تدبیر منزل شي په سیاست مدني شي فاذا زارت فيهم النبوه چې کله په مری په کوم شروع شي فلا تستأصل هذه العادات بالمره بیا په یو ټک باندې د عادتونه په ټاک نه بدلوي بلکې هغه د عبادت طریقې ا ش ب ه خيبا كا بي وشو بي كنا د خروكا كا شو كنا رجا صرف د ورز دو كنا خو د خروك ما ودي شو كنا كنا اغا د تقلو مران دو خروك شو كنا د رجا دو د هر کوم عادت په عبادت شا په تدبیر منزل شي په شرط شي چې کله نه بوت پېښ ظاهر شو بیا فلا تستاثر عادت بالما په یو ټک باندې د عادت نه کنه استثار نه وکړو رجا ختم کا بالکل یا زکوت بالکل ختم کړو یا کنه هیڅ ختم کو بالکل دی دا د انکار وجه وګڼله حالانکه دا خو د مصلحت ته قضا ده که نه پیغه واشه د مزه دا طریقه دین و که نه یعنې دا طریقه و که نه و اس په دې زمینه چې مزه دا طریقه ده یعنې دا طریقه ده زکو دا طریقه ده دا خو د انکار د پر سبب نه چې د انکار د پر سبب کو چې دا هڅه کړ طریقه بدل کړه تو خو مين بدل کړه اختلاف په شرع کې اختلاف وصفات طبيب یو مثال ورکوي ا د په مزاج چې کنه ګرمۍ خلا با کړی دو وینا ډېره شوې دو کنه یا فساده شوې دو ا ته سړا غذا ورکوي چې ته دا د خلکو کې نه کا وریجه او چرګه په لومینه دا ما خوره ګرم شي ما خوره ته سیر شي خوره او کنه ا ته سړا د ویر کو ګرم دی مې کو چې کنه ګرم دی مې خو دا خپل دا سړا د وی خوره وای بل تا کنه ا په مزاج باندې هغه سړی غلا بادو بل غمی به مې دا یا کن سپروی دو ایتا کنه ګرم د ویر کو ګرم خلق کو تو شیو کنه ګرم د ویر کو اله جنہ متضاد لري شي خو دوی نه غرض اصلاح ته بدن دو سکنه صحت نه مزلا د مردو دا خاصه کا پته به خطرات نو کو کنه شاته یو ته کنه ګرم د ویر کو ته سړی دی ویر کنه و ته یې کچ ته چې په یو خبرته چې ته چې کنه سر یې خنې فرا دا څنګه ډاکټر یې چا په دې اعتراض نه کړه کنه د هغه مثال ده د کنه بوته د هغه مثال ده کنه يهود چې کوم کنه عادتي نه په عبادت شي هغه چې کوم دې سره مناسب وي کنه هغه پرې شي کنه یې څه کنه هغه خو بل دین دا خو ټول کنه علمګیر دین دا خلی يهود خو نه دي کنه په دا ټول عجم څخه داخل شول کنه مشرک مغرب ټول داخل ده کنه هغه طریقې کنه آی نه کاټ کړي وزیتا یې کړي چې مدینه داسې کیستا ورېژه داسې کیستا لري کنه زکو دا سه پر کوي څه کنه دې دا د انکار وجه وګڼه چې بلا سره په مار دا میخو دین یې بربود کوي میخو دین کنه شا جوړ وکړو کنه میخو په مار داخل میزو شو دا زکو تر ته وشاله وکنه دا د انکار وجه بیان کړل وهذا اختلاف في شريك اختلاف في وصفات الطبيب فإنه إذا دبر أمر المريضين دا چې د بمرونه وكذلك يختار في كل فصل من فصول علاج مختلفا دارنګ طبيب تا کنه دا جواز ده چې په هر موسم سره د موسمینه ګوشه ګوشه علاج مو کنه امه تحب کو چې هغه موسم سره مناسب وي ګرمي ساته ګرمي شي بیا ساته ګرمه دوی نه ورکوي خپل ګرمي دو دا دوی با ګرمه شي کنه نه را مراد به نه پیدا شي كذلك لما راب الطبيب الحقيقي چې مې سره مله مشتله کا په یو د شي وي بیا فنر الى علماء السوء علماء السوء ته نظر وکړه خپل دین ول عالمونه ته الذين يطلبون الدنيا چې دنیا غوړي ويولعون بتقليد السلف عاشقون دي دي سلف په تقلید باندې پا عاشقون دي چې کی مکنه اطلاع پکړي انا بس هغه تقلید نیول ده کنه انا بنوري په دې دین شي به چې ټول شپه عبادت وکړي وي سفر خو نو حرم خو نو ټول شپه عبادت وکړه دا کنه بس هغه چې نه ویل چې نه نو کای بزرګ به ټول شپه عبادت کو کنه د زوی له کنه حب کوه کنه آی به نیولې دو فارض عن کلام شال المعصوم اې دې کنه معصوم شال چې پیمبر د اې د کلام نه اعتراض کړه دا هغه مستحبات یا مندوبات چې مندوب امر به وکړ اې فرض تر سوال ده کنه